محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د الله جل جلاله آخری نبی دی آخر الانبیاء دی د نبوت سلسله په هغوی باندې تمامه شوې ده ختمه شوې ده حدیث شریف کې راځي وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه آخر د زه آخر د انبیاء کرامو یم یعنی آخرین بیم وانتم آخر الامم او تاسو آخری امت دی نو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو انبیاء کرامو په آخر کې راغلی نبی آخر الزمان دی دا وینه بعد با بل نوې نبی نه پیدا کیږي او دا امت دا اخیری امت دی د دې امت نه بعد